صرف چې کمدنو دا یو ترکیب دی چې صيغه د صفت دا چې کمدنو مسند به قسم ثانی د مبتدا او اسم ظاهر دا ور لفاعل صد مسد د خبر صرف دا یو ترکیب دی پکې او کده دینه علاوه پکې بل ترکیب کېدل شي د دې مسله ناظم صاحب ذکر کړي او حاصل د دې مسلې داسې دی چې دا صيغه د صفت او اسم ظاهر به خالی نه وي یا به مطابقي او یا به غیر مطابقي نو پدې کې دوه ترکیب جایز دي قسم ثانی د مبتدا والا ترکیب هم او د قسم اول والا هم یعنی داسې چې قائمون دا چې کمدنو صيغه د صفت قسم ثانی د مبتدا مسند به او زید فاعل صد مسد خبر دا په کوم جایز دی او قسم اول له مبتدا په کوم جایز دی چې قائم خبر مقدم خبر مقدم ضمیر بکې مستتر هغه فاعل راجی دی مبتدا ته چې هغه زیدون مؤخر خو قائمون خبر مقدم شوی دی ځکه متضمن د معنی د استفهام لره او کم خبر چې متضمن شي معنی د استفهام لره نو یجب تقدیمه هغه تقدیم سوي واجب نو اقائم خبر مقدم او زیدون مبتدا مؤخره فقائمون کې ضمیر دی زیدون ته څه دی راځي ازمار قبل الذکر لفظا شته خو رتبتن نشته په دې کې صرف یو ترکیب جایز دی چې هغه د قسم اول د مبتدا صرف یو ترکیب پکې جایز دی چې هغه د قسم اول مبتدا قسم ثانی د مبتدا ترکیب پکې د سره جایز نه دی اقائمانی او اقائمون خبر مقدم او الزیدانی الزیدون مبتدا مؤخره وجه کدا قسم ثانی د مبتدا وي نو اقائمان او اقائمون کدا قسم ثانی د مبتدا وي نو اقائمان او اقائمون صيغه د صفت پر رافع و تعالی را اسم ظاهر لره او چې دې کله رفع ورکول اسم ظاهر لره نو قانون دا دی چې کله فاعل اسم ظاهر وي بیا بسو قائم نو دې د وجنا چې ظاهر اسم فاعل راشي او حدات صفاتو ابدا پونه شوی کنه او که غیر مطابقی که غیر مطابقی نو دو صورتونه دي یو صورت جائز بل ممتنع یعنی صيغه د صفت او د اسم ظاهر مطابقت نشته صورتونه دو دي یو صورت چې صيغه د صفت مفرد وي او اسم ظاهر یا تسنیه وي او یا جمع او دویم صورت د دې عکس چې صيغه د صفت تسنیه او جمعي تسنیه وی یا جمع او اسم ظاهر سوي مفرد دا رستنه قسم محض احتمال عقلی دی لا وجود له فی الخارج یعنی ممتنعون پونه شوي صيغه د صفت مفردي په دې کې صرف یو ترکیب دی قسم ثانی د مبتدا قسم ثانی دی چې اقائمون صيغه د صفت مسند به الزیدان او الزیدون د هغه فاعل صد مسد خبر قسم اول د مبتدا ترکیب پکې جایز نه دی ولی کا قائمون او قائمان دا څه شي شي خبرونه مقدم شي اقائمون خبر څه شي مقدم الزیدان زیدون مبتدا نو اقائمون کې ضمیر په کار دی بیا چې راجی وی زیدان یو زیدون تا او په کاردار چې مطابق د مرجع سره دلته مطابقت نشته دی وجنا قسم اول مبتدا به کې صحیح کېدلې نشي صرف یو قسم شوبه کې قسم ثانی ده مبتدا دا بل چې دی چې قائمان او قائمون تسنیه یا جمعي او دا ورپسې چې کمونو سره راشي مفرد راشي دا محض احتمال عقلی لا وجود له فی الخارج دا قسم ممتنع دی دا قسم څه دی ممتنع لړن حاصل دا شو چې که مطابقت او په افراد کې نو قسم اول او ثانی دواړه ترکیب پکې څه دی جائز که مطابقت غیر د افراد نو په تسنیه کې یا په جمع کې نو صرف قسم اول له صحیح څه کنه که مطابقت په افراد کې نو دواړه ترکیب پکې څه دی جائز او که مطابقت په تسنیه ته په جمعیت کې نو صرف یو ترکیب چې قسم اول مبتدا او قادم مطابقت په دې شان سره چې صيغه صفت مفرد وا او اسم ظاهر یا تسنیه یا جمع نو صرف قسم ثانی د مبتدا نو په یو صورت کې صرف قسم اول مبتدا په یو صورت کې صرف قسم ثانی ده مبتدا او یو صورت کې جواز ده وجهینو جواز چا دي وجه دې ته چې کوم دنو ناظم اشاره کړی دا والثاني مبتدا وذل وصف خبر ان في سوى الافراد تبقان استقر والثاني مبتدا دویم چې کم دنو دویم یعنی اسم ظاهر دا به مبتدا وی وزل وصف خبر او دغه وصف چې دنه دا به خبر مقدمي صيغه د صفت ما خبر مقدمي خو ان فی سوال افراد تبقان استقر کده افراد نه علاوه مطابقت مستقر شوه چې تسنیت اوسه دي جمعیت نو البته کې صرف څه شی دي قسم قسم اول مبتدا چې صيغه د صفات په کمندونو هغه به خبر مقدم او دغه اسم بسوي مبتدا ثاني چې اسم ظاهر دا بسوي مبتدا چې تسنیت کې مطابقت راغلی دی یا په جمعیت کې سره راغلی دی مطابقت راغلی دی پوه شوي کنه دا یو قسم ذکر دا نور بزال معلومه یې کنه استاد خو دې کنه ان فی سوال افراد طبقان السقر کچر تکې د افراد نه علاوه مطابقت چې کم دنو هغه مستقر شوی وو ورفعوا مبتدا بالابتداء كذا كرفوا خبر بالمبتدا دا مسله ده چې مبتدا او خبر کې عامل څوک دی مبتدا مرفوع ده خبرم څه دی مرفوع زید قائم دې کې عامل څوک دی دې کې ډېر مذهبونه دي یو مذهب دا دی چې یو بل کې عامل دي عامل مانوي او رسوک منی نه دا ځنې خلک په کې عامل مانوي نه مني نو وی زید عامل له په قائمون کې او قائمون عامل له په نو مبتدا عامل په خبر کې او خبر عامل په مبتدا دویم قولدار چې دواړو کې خبر مانوي دي او عامل مانوي دي زیدم دا مبتدا هم مرفوع ده په عامل معنوي خبروم چې کم نه داسې شي دي په عامل معنوي معنی څه شي دي ابتدا ده ابتدا څه شي دي تجرد ابتدا څه مړه خوې دا ګوره دا درته د ابتدا خود ساخته ترجمه کوم ابتدا مطلب دا دی کنه چې خلق ولاو کنو رپی باندې خراج د اسم مثال څه دی چو زید رجل کنه دا رجل زیدون لوی مړه خو رب په خلی سره راځي چو زیدن خوان نه کوي یار چو زیدن څه نه کوي خوان نه کوي خو چې خلق لاو کې نو رب باندې سره راځي اوس یزری بیا یزری په خوان نه کوي کنه یار اوس کله نو ان وینو بیا به څه کړو خوان کړو چې لن یزری با او ان یزری با خو لکه چې نه لن شته نه ان شته یزری بو څه کوي خوان کوي بس دا کله ابتدا مطلب د دې نور څه شي نشته لکه که تاسو وایئ چې خلک دا څنګه دا پټ په یو عامل مونږ به ګرو ګرو ګرو ګرو ګرو را پیدا به کوي چې افکار استاد الهن مې دل راوي استو دا راوځي نه کته ډیر څه چې او غرول را غرولو کې خدای راوځي دا ابتدا ده چې بس لکه چې خلق ولاوینو پر په سر راځي خار رپ باندې سکی خوند کوي درې مذهب دا دی درې مذهب چې دا مبتدا کې عامل معنوي دی مبتدا کې عامل څه شي دی معنوي او خبر چې کم دی څه شي خبر پدې کې دا مبتدا څه ده عامل مخبر کې چې کومو عامل معنوي نه دی دا مبتدا به کې څه ده عامل بل عامل عامل تاجت نو خبر چې دی دا عامل به کې لفظي دی خبر کې عامل څه شي دی لفظي او مبتدا کې څه نه دی لفظي نه دی معنوي دی پکې د د داخل خو خو د دغه والا